او د خلافت کبرا پنځه مرحله هغه بیانولې اول تهذیب الاخلاق دویم تدبیر منزل دریم په سیاست مدني کې ملګیري څلورم، سیاست مدني کې ملک داري او پنځم خلافت کبرا اول مرحله د تهذیب الاخلاق اغا پرون بیان شوی چې پای کې بیا پنځه اخلاق دي دا دلته چې کم پنځه امور او اخلاق د تهذیب الاخلاق بیان شوی دی نو دا هغه اخلاق او امور دي چې د معاشره او د نظام او خلافت ته خلق تیاری اگرچه د فرد د اصلاح او د تعذیب الاخلاق بنیادی صفات ابتدایي نور زینو کې ذکر دي بلکې د بقره کې اول کې ویلو ایمان پیدا کی ایمان بنیادی وصف اخو دا مسلمانه د پاره ضروری ده دویم د موس پابندی ده چې د ایمان نه پس ده بدنی عبادتو کی خاص کر مونز او دریم مال لګول انفاق نو دا هغه بنیادي اوصاف چې یو مسلمان سړی کې به ایمانی عقیده عبادات منز او مال لګول به نور زین کوم دا بیانې مختلف خودلته چې کپینځ دی هغه دا هغه صفات او اخلاق دي چې هغه دا خاص کر د سماجیاتو سره تعلق لري د معاشره سره په دې اعتبار چې معاشره لبه یو خفرت بسنګ تیاری او د نظام د پاره یو خفرت بسنګ تیاری نو کې د دې پینځو صفاتو مهنت پکار ذکرو شکرو صبرو دلته چې صلات ده په معنا د دعا دلته اصلاحي پهلو ده او پینزم ان الصفا والمروه من شاعر الله تعظیم د شاعر الله او آداب چې دتا د شاعر الله تعظیم پکې وي او ادب پکې وي دا خو سلور اخلاق او امور په باندې سوزاحت هم شوی خو اوس دلته د دې پیتو متعلق بیا یو خبره سیندل حاصل په دې طریقه ویلې چې وګوره مخکنه خبره شروع وا چې د هر قسمه حاجت ضرورت د پاره با د الله دروازه او دربار دراتل غواړي اوس چې الله حاجت پوره کی دا شکر ادا کول غواړي او کچرتا دغه مطلوب کې څه وخت لګي ډېرو لګي نو دغه دروازه و پرې خوستل نه غواړي اسنه چې دا در پری دی بل در تلاړ شي او خپل دعا او منځ و جاری ساتي بیا دا کم من منزل دی او مقصود دی د تر رسیدو کې کدا سړی چرته فنا شو ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات دا پکې منځ کې خبر را لکنه دا جوړی اوس مقصود په حصول کې د فنا شو چه قرب الهی طرف ته چه یو سړی قدم بړاوی الله ته ځان نږدې کوي دا د الله د قرب خبرې وې کنه ذکر او شکر صبر نو خامخا به ده وی د امتحان داغه بټه نه تیریږي امتحان به پرازي داغه امتحان ذکر کدن منس کې او کلا چې دا پنځه صفات سیندی سه وی چا کې راشي دا اوصاف حمیده دغه پیدا شو نو دا سړی کامل انسان شو دا به د معاشره د پاره مفیدی د نظام د پاره به مفیدی الله بم ترازی وی او مخلوق بم ترازی الله سره هم تعلق جوړ شي او په دې صفاتو با مخلوق سره هم تعلق درست شي او دنیا سره سره آخرت بم خش دا نسخه اکثیر کما قران او د ایمان نه بعد دا صفات سړی کې پیدا کېدل دا کم چې بیان شي نو چا کې چاته چې دا نسخه اکثیر ملو شي کنه وې دې بیا چپ نشي پاتې کېده یو سړي سره دونه قیمتي شی راغی قرآن ته کېناست عقیده جوړه شوه انقلاب یې زده کړ دا صفات پکې راشل فرد کې دی بیا خاموش نه پاتې کی دی به خامخا دقه پیغام بل ته بیا رسي کوم انقلاب ذهن واغش د قران نه راغې د کیسه تبدیلی انقلاب پیدا شو د عقیده او د نظام او د عمل او د اخلاقو نو دا دا د دې بیا ځان کې انقلاب راتلو نه بعد حق دا دی چې دا به بل ترس کنه رسو ملون کتمان حق یو دا بوس بیا ملعونی او مستحقی عذاب وای چې دا داسې نسخه اکثیر دا چې انسان نه کامل سړی جوړی دنیا په اعتبارم کامیاب آخرت په اعتبارم کامیاب او دا داسې نسخه اکثیر دی دا قران او دا سچ دا قران نظام پیش کوي لګیا دی چی وایی دا سړی کی په مینټونو کی انقلاب راولی نه راولی چی وویری مینټونو کی راولی او دا خو د سیندی خبری دی کنه هغه کم دا کمال دا یو حالاتو زندګی کې د سیندی صاحب باندې لیکونکي خلکو مجموع دو درو دا واقع نقل کړی ده شیخ عارف صاحب خلاصه کې لیکلی ده او شیخ سمیع الحق شهید رحم الله حقانی والا هغه تفسیر کې لیکلی ده سر کې چې یو عالم مشهور په مولانا قصوري د شي د قصور علاقې اوی ابو الکلام آزاد سره قران درس کې ناس قران درس کې ناس قران درس یو کو خو دغه طریقه دا وا چې هغه بشپګ میاش کې صرف فاتحه وي او دیو جن ترجمه القرآن سړی ګوري د ابوالکلام نو فاتحه دون اوږد لیکل حد نه زیات او نور صورت بیا لنډې لنډې خبرې شپږ میاش کې وې فاتحه پڑھاولا او سیندی با شپږ میاش کې ټول قران ختمو پڑھاوو وې نو وای چې ځکه لا بل کلام آزاد نه مې قران وې او عالم سیندی سیب درس هلته درس کې شامل شوم وای کوم انقلاب چې با د ابوالکلام آزاد په درس کې په سړی کې په میاشتو یا روزو کې راته نو د سیندی په درس کې باغه په منټونو کې سړی کې راته داسې لکه د انقلاب اثرو دنه جذبه پرته وای کنه دای دنه سپروتی بس هغه منتقل کی دا خبرې نه د دې اثر اصل د دغه زین کیږي په دې ځای کیږي خو د دغه زین کیږي کنه ها د خلکو په زړونو کیږي خو چې کله دا خبره د دغه زین جذبه او درد او فکر وي نه دی خلاف والا خلک دا د شیخ القرآن رحم الله چرته سړی درس ووري کنه یو ګره یو اثر وقتی ظاهری واه واه زنده باد دا اثر نی اثر دې ته وای چې د مجلس آباد رستم اثر برقرار وساتي شیخ القرآن رحم الله چرته درس وره تاسو پته ولګي چې دې سړی په دې ساده خبرو کې څونه انقلاب او اثر پروت دی سړی دننه بدلی شیخ کابلګرام موره دننه بدلول کوي دا کمالي نو سیندی دغه سه کمال والا سړی بهرحال ناغه خبرم کوله چې سیندی سه وای دا داسې نسخه اکثیر دی هم قران هم دا نظام او هم دا اخلاق د تهذیب الاخلاق چې دا په سړی کې په منټونو کې چې دینو انقلاب راولي خو وی شرط دا ده چې هغه خودون کې سی معلمی او پاغه کې اخلاص او جذبه او قوت بیانی او د سامعینو فطرت سالمی دا دو خبری چې دا کون کې هم په دغه جذبه او اخلاص وی او غوریدون کې هم سلیم الفطرتی سیندی سے به بل ځای کې د ارمان کړي دی قران ما قران د نسخه خود محمد رسول الله سلام غونته معلم بیا پیدا نشو کنه نو پیدا شوی دی امت کې دا نه خلک هغه سه معلم غواړي او بیا د صحابه کرامو غونته شوق والا او د صحابه کرامو غونته سلیم الفطرت شاګردان پکار دي نو دی دا وای دا شرط منټونو کې انقلاب راولي خو قوت بیانی اخلاص جذبی او سامینو کې دا د چې هغه سلیم الفطرت دینو الکار او کني نو بس به اثر نینو نو ځکه وی وی دا خبره ده چې اوس داسې نسخه چاله لاس لرایش ناغه بیا چپ نشي پاتې کېده ابا خامخا دا بیانې دا د ذمہ داری ده او که بیان نه ک غافل چپ پاتې شو نو ګورا د د د وجه نه با وای په زرګونو خلک د حق نه محروم شي نو د دې به یقینا سزا سي جهنم تتلل ځکه د جهنم بیان کړي دا عذاب بیان کړی دی په دې آیاتونو کې د دې 159 60 61 62 پورې او یو خبره کړی دا ادا عجیب خبره کړی دا او ای وی تو ګور قران کې د جسمانی قاتل د پاره څه حکم دی یو سړی را پاسی بل سړی اوجنی جسم یې ختم کړ څه دی جهنم او امیشا جهنم کې وای امیشا وای امیشا مانو خپل طبيعت په خپل ځای کو خلکا دا دا چې امیشا جهنمی دی نو یې اوس هغه قاتل روحاني قاتل روحاني چې روحاني قتل کوي روحاني قتل سره ها کتمان حق او د د د کتمان حق د وجه نه ډیر خلک د روح په اعتبار سره شو قتل شو مقتول شو حق د بیان نکا نو دا سړی خوې په طریق اولاد جهنم مستحق دی ولی وجدادا چې دا جسمانی قاتل دون قتل نه کوي چې سونه روحانی قاتل خلق او وجل ها جسمانی قاتل خو یو سړی وجلی کنه او د چې حق بیان نه کو مسله بیان نه کړه د سکړه په زرګونو خلق وچ د روح مردک حق نه دا د دې تهذیب الاخلاق خلاصه پیش کړه دا خلاصه شو د سر تهذیب الاخلاق او د اسلام امخ کې پنځه او صاحب بیان کړه دا صفاتونه چې ذکری شکری صبری دعاوی او تعظیم د شاعر الله یعنی آداب په دکې راځي چې راشي نو د دې صفات راوستو کې مقصد سره وی و الہکم الہ واحد لا اله الا هو د دې تهذیب الاخلاق خلاصہ نچوړ سمره بزدادا چې هغه یک یو الله سره تعلق قائم شي یعنی د سلوک او د اصلاح مقصد سی الله سره تعلق قائم اول نو د داغه هغه خلاصو نتیجه مقصد په دې سلوک کې اصلاح کې په دې صفاتو کې تهذیب او اخلاق کې سره ها دا الله سره تعلق قائم د خلاصې په تور او د دې تصوف کار سي د سلوک دا سخی ما مخکې مشاهد یو ځای کې ویلو د تصوف خلاصه نه جوړ سره اخلاق حسنه پیدا کېدل اخلاق سیئه د سړی نه وتل هغه اخلاق که ظاهری دی او که باطینی ظاهری د وجود هغه او باطینی د روح والا خا اخلاق راشي بدل رشي نو دا غي نتیجه بیا شي الله سره تعلق قائم شي نو سیندی سے وی دلتم دا پینځه صفات د اصلاح بیان کړل کله دا پکرالل خو څنګه رالل دا د چې څنګه بیان کړل دا سه پکرالل ذکر شکر دعا دارنګ صبر او تعظیم او آداب نو بس نتیجه هم دغه مقصد د چې الہکم الہ واحد د ټول تعذیب الاخلاق خلاصہ الله سره تعلق قائمول بس الله سره تعلق قائم شو نو بس فرد څه شو جوړ شو فر مقصد د جوړولو ده اوس ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار دې زناوس دویمه مرحله تعذیب الاخلاق ختم شو دویمه مرحله دا تدبیر منزل دا تدویری منزل دې ځنه تدویری منزل شروع کی بل منهج کې دا سره دعوت توحید د عقلی دلایلو الته دغه نه څه جوړ کړل امخ کنا اغه نه پینځه اوصاف اخلاق دا فرد نو تدویری منزل دا تهذیب الاخلاق شو اوس دې زینا تدویری منزل شروع کی تدبیر منزل د دې زنه شروع کی او د تدبیر منزل تقریبا و مسلې بیانې مسلسل تدبیر منزل و مسائل دا بچلې کوم ځای پورې بچلی آیت نمبر 177 پورې یعنی تدبیر منزل دلتا د 164 نه تر 177 پورې ده د تدویر منزل تدویر منزل څه ته وایي تعذیب الاخلاق خو د فرد د اصلاح خبره وي او تدویر منزل ویل کیږي د کور او د معاشره مسلې او معاشرتی دا ټول تدبیری منزلی نو په دې تدبیری منزل کې کور او بار معاشره دواړه رااله دا دوی مسد هي هغه د فرد مسله وا تهذیب او دا د سشوا د خاندان او د محله او د کلی او دا خار خبره شو او دا کور شو سیندی سے وی دا زکا چې د انسان طبعی ارتقا ادا سکی طبعی ارتقا دی اول دی یوی فرد یوی کنه بیا دې نه کو کی نو څه شي دوه شي او چې بچی پیدا شي درې سلور پنځه شي نو غنش اوس چې کله نکاو کړه بچیو شو نو د دې خزو بچو د پاره با د اوس خامخه رزق غټي او چې وی غټه به خرج کړي نو دا څه شو وې دې ته تدویری منزل وای د فرد نه دوه کېدل خاندان جوړېدل بیا ګټه وټه او بیا څه خرج دا د ساده الفاظو کې څه کړه تدوینی منظر اوس د خرج ته وګوره او ګټه ته کور کې خونی کیږي کنه دا به بهر روزي کاروبار وکي لین دین وکي دکانداری وکي زمیداری وکي ملازمت وکي خلکو سره به لین دین راځي او چې بار روزي نو بار با خلکو سره می نو بار با سره خوا کې بل کوري گاونډي بم پکې راشي نو زدا کور خزه بچی لین دین ګاونډ، بازار او کلی یا شهر چې عام نوې اصطلاح کې شهریت وته وي د شهري حقوق کنه دې ته تدبیر منزلو تدبیر من صرف کور نه په شپه بس په خبره مو ساده الفاظو کې سوي بس کور خو اصل سماجیاتو کې تدبیر منزل څه شه ده بس کور او معاشره دواړه دا دا تدویری منزل نو خبره ده سوا ګوره بیا اول سړی یوازی نکاح سره دوشی او اولاد سره درې سلور پینځش دین خاندان وجود درایش او چې کله خاندان راغې وجود ته خزو بچی دی د بده د پاره ګټه کوي دا ګټه به څنګه کوي دا به شریعت خي حلال حرام او چې وی ګټلا ها نو دا به لګي ګټه خلک دی لنه کوي چې جمع کوي او دی لنه کوي چې صرف ځان له استعمالي پوه شوي نو د بغټه وټه کوي او هغه بیا استعمالي او کله چې بچي غټ شو نو بیا باغی له نکاح کوي نه یو زویلا نه بل زویلا نه بل زویلا نو خاندانونه د یو نسو شو سه دوا درې سلور پینځه او چې کله سلور پینځه شپږ اته خاندان شي ناغې نه بیا سه جوړ شي یو بستی او کلی او کالونی او نوې اصطلاح کې ټاون دا شي نه دی وجود ترالل نو بستی او کلی موجود تراغه بیا وی دا سه چل کیږي چې کله اوس غن خاندانونه شي غن شي نو بیا وی د جنگ جګړې او د صلح صفای ضرورت پیخیږي جنگ جګړې نو صلح صفای بیا کول غواړي وجدا دا وی څنګه چې فرد کې دنه شح ده بخل او شح فرد کې می کنه نو دقه رنگ دا شح او بخل قومونو کې می خاندانونو کې می نو د دوی د ټکراو امکان یې وروخ د دې شوخ په بنا دا قوم دی بل قوم سره دا خاندان دی بل خاندان سره دا کور والا دی بل کور والا سره چرتا ټکراو نه لري اوس چې ټکراو نو بت راځي د دې لپاره اوس د دې بسته او د کلی او د محله یو مشر پکار دی سیندی صاحب تعبیر کوي چودري کی ضرورت ہے امیر کی ضرورت ہے ها چودري ملک ها هر څه چې وته ممبر چیرمن چې وته ستوي ضرورت دي دا د عام معاشره کې وای چې دا ضرورت پیخي ولی پیخي وای زکه چې کله د افراد خپلو کې د جنگ جګړې و غیره خطر ده او د دې د صلح صفای ضرورتي نو دې د پاره مشر پکار دی کنه چې کله داسې مسلې راځي چې هغه ورلسکی حل کی نو دقه تبیا سوی سیاست مدنی وای دا سیاست مدنی شي چې کله پکې مشر راشي دا غکلی د خار د قوم نگرانی او نگهبانی دا بیا سیاست شي سیاست مدنی دې ته ویل کی او کله چې وای دا ډیر اقوام را یوځای شي نو بیا دې ته بین الاقوام وای بیا بین الاقوامی سطح ته ورسی خلافت ته ورسی خراشه دې په دې قومي سطح کې خبره کوي وای چې کله دا د قوم سطح شي نو دلته بیا دو قسمه قوانین پکار دي یو د ملګیره او دویم دا ملک داره ملک دی ګیری او ملک داری ولی وې دا خلک داسې دي چې هر سړی وې په نرم نه پوي نو هغه د پاره ملګری والا قانون قوانین چې په دغه سیاست مدني کې با په زور باندې بیا هغه چا کې شوخ دی بخل دی شر دی هغه بخل شر ولا دبو کړی شي یا خوا کې بل بستی کله وطن علاقه دا ای کې شر دی هغه شر پدې ملګری سره ختم شي اې د پاره جهاد شو دا ملګری او س بیا داسي وی چې هغه د دوی انتظامی موري چې دا نظام ولا سنبال کړی شي ناغه قدرې نرمي نای ته سوي ملک داری د دا نظام اصول نو په سیاست کې دا دوه خبرې شي او ملګری وی چې شر دفقي اې د پاره ډنډه پکایي جهاد پکایي او نظام په خه طریقو چلول شي نو دا ملکداری ده دغه طریقې سره دا بس سیندی سے په دې داسې تفسیر با کړی دا نو راځو ستا اوله خبره ده چې اول فردو ایله پر تهذیب پکارو نو بیا کور او خاندان شو او بستی شوه نو هغه له تدویر منزل پکار د تدبیر منزل یعنی کورنی او معاشرتی مسائلونه دلته و مسائل بیان شوی د تدبیر منزل و اولی وایو نو بیا با تفصیل په خپل راشي اوله مسله د تدبیر منزل اسدا او ای کسب رزق کمانا ولی کمانا راوس خزه کړی دا کور جوړ شوی دی اوبه خوراک غواړي نه نفقه غواړي جامه کپڑا غواړي دارو درمل غواړي خو بکې کنه ازنه صرف عبادت تکړه وي واده وکاو بس نه پتا دغه ذمہ داری وسراله نو د تدبیر منزل په کارونو کې اول سره کمانا کسب رزق دا بوخ دا کسب رزق په بیان کې په دې آیات کې چې ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار دویم صرف رزق صرف رزق صرف رزق ویل کیږي خرج کول نو د خرج کولو د پاره به بل رکو نه شروع کی یا یوهناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان دریم شی دی دی وی اغا د بل بل دی دلته معنا ترتیب کې لږ مخکې رسو شوی هغه دی تعیین د اهل منزل حقوق او فرایض کور کې او معاشره کې ژوند تیرې نو تعین د اهل منزل پکار دی چې اهل منزل دي څوک چا سرستا واسطه راځي او دارنګ د دا چا حقوق دی او سفرایز دی نبا ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين اور ازرازي واقع قم الصلاه وات الزکات دا داسې دي دا وای تعین د اهل منزل او بیان د سه حقوق او فرایض دا ته پته خوې کنه چې کم از کم اهل منزل دي سوک زما واسطه چا سره ده د چاره باندې حق ده په د چاره باندې فرض فریضه ده نو فرایض او حقوقم شو تعین د اهل منزلم ده دیوانی نظام اے لند الفاظو کې بیا به تفصیل کو فوجداری ویل کیږي جرم او سزا لکه چې معاشره او کور کې سړی جرم کوي سزا نه ملاويږي نظام خرابي تدویری منزل کې به جرم او سزا قانوني او دیوانی ویل کیږي مالیاتی نظام ولی مال لپاره چې سن نظام سیستم نیومم د مال اسی دلته سو کسان کریمینل سی والله دای درسو بیا خبرې کو اوس لنډې لنډې وای دا فوجداری دا ودا صدا دیوانی ان پس بل اغا د معاشرې او د کور د پاره بل د تدبیری منزل اصل امر اشاعت تعلیم دی چې په کور او معاشره کې تعلیم عام شي کله معاشره سمي کوم معاشره کې تعلیم نو نه سمي نو اشاعت تعلیم یعنی د تعلیم پیلاو علم او تعلیم عام شي اصلاح معاملات معاشره کې کور کې د معاملاتو اصلاح ضروری ده معاملات درست دي ته اصلاح معاملات نو دا و مسلې د څه شوي تدبیری منزل شي د کور او دا سوسایټي او د معاشره الا به معاشره سيو درست وګوره قران اصول پیش کړي لګیا دا فرد اصلاح لپاره پیش کړ داسې داسې نو دلته اوسه د تدبیر منزل د کور او معاشره لپاره پیش کړ و ا پینځه شو د وښ زرا زه اوس په دې یو یو تفصیل کو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار کې سری کسب رزق یعنی کمانا دې کې اصول بیانې دا کسب رزق اصول کسب رزق او د آیات نه څنګه معلومیږي وان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس ومانزل الله من السماء من ما فاحيا بالارض بعد موتها وبس فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض مطلب لندا چې پدې کائنات کې د الله خزانه موجود دي د الله سری خزانه موجود دي او بیا انسان تعالی عقلم درکړي دي لعلکم ها لقومي یاقلون عقلم درکړي دو خبرې شي کائنات کې خزانه موجودی دي د الله دویم تعالی صدر کړي دي عقل درکړي دي نو څوکا د دغه خدا داد عقل په غور او فکر سره د الله د خزانو نه فائدې والا او کسب رزق وک بزاش اتروت وګوره کنه اوس تفصیل ته مثلا زمیداری وکړه زراعت او زراعت د پاره یو الله زمکه پیدا کړه او دوی می باران ورو وانزل الله من السماء مما زمکه پیدا کړه او باران اوراو نو ته پکې سوکا سیندی سے وای چې ته اسم حل چلاو اور بیج ډالو الله تعالی اپنی قدرت کاملہ سے اناج پیدا کر دے گا کس رزق شکر زمکا الله پیدا کا باران په وراو ته پکې ګوټ چاری وکا او تو خو مو کرا غلی بدل درکی یو د کسب ذریعہ سشوا ها زمیداری بنیادی شی ده ازو خیال لې دین دا فلسفه مالیو شاه صاحب بیا حجت الله کې دا خبرې کوي کنه الته دا بیا کوي په ارتفاقاتو کې الته موږ دا چې لړ لړ ویلی ارتفاقاتو کې چې کسب د کسب ذریعہ سری نه یو ذریعہ سره زمیداری خپ سازش سره نه ګوره دنیا کې خاص کر پاکستان حالاتو ګوره سه حالات دي زراعت تباہ کنه غټ ذریعہ د آمدن وه تاسو د برا کلو غرونو خو نیو خبر خو زمونږ د خاریو حالات دادي چې په پیښور کې خوشا د کر کروندې زمکه ختم شو دا پیښور اول ما د ویلو د اشنغره پورې وټول او بیا چې ډیر آباد شونو د رنګ روډ پورې شو اوس رنګ روډ سکه چې ترغه نوخار پورې بورسه خو چرته تا تبا زمکه ملو نش دا ټونونه دي ټون شپ خیال لې د تعمیرات دړادړ شروع دي تمام زری زمکه په سبا دل شوي پټاونونو باندې بدل شي دا ډېر لوی سازش دی زراعت ختم کړ د دې په خبر نه دون سبزی کې د دلته دا کم خلک چې ناس دي دا شاته ټول کلی د دینه په سبزیانه راته اوس نشته و دې کلو کې ورشه مخکې یو میاش د مخکې یو مړ شه او زیدې په غلام ته دن نه لاړم تاسو منه چې دن کم کم زې پورې زې بس دا ټون شبونه دي کالونه دي تعمیرات دي د زمکه درک نه لګي چې موږ ماشومان موږ ته یاد دي چې د دې په غلام دې طرفونو نه بسار وختي دې زمیدارو دار اړې خري د سبزونو ډکه کړي او سبزي منډه ته وراتلی ازمه کې لاړې راځي دا یوازې دلته نه نورم دې ملک دا شې شروع دی بس رس ترز نه وی نه وی ټاونشپ او زمیدار دې په دې دوکه ک چې مړه سي د کال د لدون نه کې راشه دا ډېر پیواله نو هغه زرعي ځمکه په څه بدلې شي لاړ ختم حالانکه پاکستان کم ملک دی تاسو پته ده زرعي ملک دی هغه زرعي لاړ په ختمې دوش ز افغانستان ته تلم تیر کا راټ اختر کی مې پرې دا نظام وګورو کنه دا زما شیخ تلو چې کله مخ کې ځل افغانستان طالبان حکومت راغی نو بیا ماوی او تیر دورې تفسیر کې ما ویلو کو چاته یادو د دورې تفسیر دوران کې مې خوب ولید درس دغه زاغه تذکرہ ډیره کومه درس کې نو هغه خوب مې ولید نو شیخ راغی شیخ کابل ګرام او درس د دې لاندې جمعات په ځای لاندې تا خانه کې ویم کوم لکه هغه خوب کې په دې کې زه درس کوم چې په دې پړو شیخ را کوشو نو ما درس بند ک نو زما کمرې ته لاړ نه سناسته وسره دوه درې مولیان دي نو ما ته جی څنګه رااله څه خبرې وکړې بیا ما ته ایازه ابدا سه کول چې چرته بته ایازه گاډي غمو کا ما ته ایازه گاډي غمو کا دی مولیانو ته دا تورخم خیم ا تورخم بارډر ورته خیم نو بیا ما وته وی چې طالبانو ته خبرې نه کې اب درس بیان بیان نه کا چرته ما ته بیان نه وای ټول عمر دلته راغلی شپې شپې کړي دي خو ما ته یو براته نه وی چې درس وکاو نه ما ته وی چې بیان وکړه درس خپل کاو بیانونه دې خپل امر کوله نه بس نو او چې کله با راغې دلته بو نو چې پوي بشو د خما خام درس ټیم پس په زور وې د پاسو شابه درس دې کاوه ما په سلاور بند کا نو ما وته خوب کې زویم د طالبان ته خبرې نه کوي نو وی خوب وکم نو په غزه کې نه نازدا سری خوراغه دی دا کمرې مهمان خانه نه د دوو کمرو منځ کې دا پیلر شان د تاسو ډډه والو خبرې شروع کړ خوب دغه هو مولید اما سوچ کو کو مې او مطلب کې دې شې دی چې الته تک غواړي نو زه بیا لاړم غټ اختر کې اسې دې پورې به وي زه بیا وګرځیدم الته د افغانستان حکومت طالبانو دا منصوبه شروع کړې ده چې یو غټ کینال هغه د دریای امونه شروع کړي دي او دا د قندهار او د قندوز دا شړې لکه څنګه چې زموږ د سینو د بلوچستان شړې پرتی دي په دې دا کینال تیر ک د ملکونه ټول زری کړ او به پیدا کړ شړې پرتی او اعلان کړي دی التزوم د خلکو خبري یوځه بلځه او اعلان کړي دی چې څوک سمر زمکه پکاري راځي س زر روپے د کال جیرب چرته 2000 چرته 3 چرته 15000 زمکه زمکه خبره سونه چینی سه ونی سه باغات پکې جوړ کې فصلونه زراعت وکړي دومره زراعت له ترقی ورکړو افغانستان طالبانو اعلان کړی دی سو کالو کې با د افغانستان چې سمرا آمدن دی او سمره لکه بچټ دی بچټ چې ورته وای دا به صرف په زراعت وي زمون ټول اخراجات به زراعت پوره کوي دی وجن سیندی سب ډیر سخت د دې شي خلاف اب زور ورکوي دې زراعت ته توجه وکړي ولی قران شاری دی زموږه ما پیدا کړی باران به زورم ته او کرو الله بدل درکی زرات هغه شی لاړ ختم دیو جن زمون دین کې د دو شینو اهمیت ته اوم مهنت اوم پیسہ سرمایدارانه نظام کې سری صرف پیسہ مهنت تاغي سب حیثیت نه ورک اسلام دواړو چې دینو خیال ساتل نو دل تراله مهنت ختم زمیدارو مهنت پرې خو مزدورکارو مهنت کسبګرو او مهنتونه ټول پرې خو دا بنیادی شی دی ګورنه سونه اهمیت ته حدیثو کې چې نبی علی السلام دا الکاسب حبیب الله حدیث کې راځي دا مزدور لمزدوری داغه د خلیو چې دونه مخکې ورکه دونه لکه اهمیت او اشاره پرتی دا بنیادی شي نو کسب رزق د پار ذریعہ او صدا زمکه زمکه نه حاصلات واله غټه په دیوانه وغټه دویم دا وګوره دی آیات کې الله رب العزت وای بل شی پیدا کړی دی وګوره اوس پنه پیدا کړی دی اور او لرګې پیدا کړی دی نو سیندی سے وای گاڑی یاد کړی دی وی گاڑی وګوره د گاڑی په استعمال یو کې اوس پنشتا اور شتا لرګی شتا نو دینه سه جوړ شي گاڑی جوړ شي یا ریل گاډی هم دغه سه ده په خوانه ریل گاډی کې با اور بلیده او پاغه باب باندې بس کېده مخکې ریل چلیده نو ګور دا گاړې هم دا مدن سره ذریعہ ده دغه رنگ سیندی سے بی بل ګورا وبس فیها من کل دابه دابه زناور زناورونه کارواله سارونه دا سره دا رزق د حصول ذریعہ ده دا ذریعہ ده بل وی وصحاب المسخر صحاب نه غاجیبا تعبیر کړي وی صحاب دلتا اشاره د اصل کې باب تا باب پیجنې باب څه ته وایي ها باب چې کم د دې اور یو شینه باب روزي نو هغه انرژي ور کوي کنه مخکې اسټیم چې ورته وایي اسټیم باب وګوره هغه باب څه چلو کو قران وی دغه ته اشاره کړې ده نو انګريز پیدا کنه سي ته جوړ کړ ریل گاډي پیو چلاو جازې په والو زو دا ټول شي نه پر روان کړ نو ګور الله وی دام پیدا کړی دی د دینه کار والا او بیا فریاد کړی دی ورده کړی دی هغه دا خبره کړی دا چې ګور وی نن افسوس کله چې هندوستانیانو وی خپل عقل استعمالو نو یورپ دوی ته محتاجو سیندی سیب وی ما ویلیو کنه چې هندوستان ته سوی سونه کی چړیا او قیمتی نه قیمتی کپڑا دلته هندوستان کې پیدا جوړی دا یورپ وی محتاج خو کله چې دوی دغه د عقل نه کار اغستل او محنت پرېخو او کمی ذریعه وي د رزق د حصول د کسب اي پرېخو یو عقل نه کار پرېخو نو وي هندستانيان اوس مفلس شو او مغه یورپ ته محتاج شو دغه عقل استعمال پرې ازریه پرې او بیا یو ګور افسوس ہے افغانستان پاکستان د پاک افغانستان هندستان کې وی د سونه قانون موجود دي شته کنه دارنګ دلتا د یاقوت او د قیمتي معدنیاتو نه دا غرونه ډک دي خو افسوس دا دی چه دوی سره هغه آلات نشته چې روي باسي په پخپلا رئیستو لایق نه دي او به د امیر عبد الله د امین امیر عبد عبد الرحمن خان پیژنې امیر عبد الرحمن افغانان به کې څوک شته کنه امیر عبد الرحمن خان ها ده دا څوک دی دا د افغانستان باچا تیر شه ډیر مخکی ستاسو نورستان هم فتح کړو امیر عبدالرحمن خان نو هغه امیر عبدالرحمن خان ویلی کلی د شیندی صاحب خپل کتاب کې ځکه د امان الله خان دور کې تللی دی شیندی صاحب افغانستان کې امان الله خان او حبیب الله خان عبدالرحمن خان داینه مخ کې تیر شوی ناغه امیر عبدالرحمن خان وای خپل کتاب کې لیکلی دی چې د وصیت کړي دی چې غیر ملکی خلکو لبا د دې مادینیاتو ټیکا نه ورکوي ولی ویوی چې بیا راشي نورور ورورو بمل قبضه کوي او د ملک په داخلي امور کې بیا ګوتې وای ایو تجربه خبره کړه ولی ایس انډیا کمپنی را لنسه وکړه ملکیونه نیو اوس چینا د خیر را روانه پاکستانیانو ته خوشاله دي غړي ها سی پیک د یو مغه ایس انډیا کمپنی دا چل به توخی او د پراته بهرحال جدا باس ته خدا خبره دا ده چې او ای بل له پټیکا نور کوي هغه وی ملک پیرانه قبضه کوي په خپل وسره اسباب حالات نشتا زمکه د مال نه مالا مال دي دوی کې مهنت نشته چې روي واسي استعمال کړه دا حل دی وای مدینیات پراتی دي پاکستان کې څومره دي ها افغانستان کې څومره دي شمیرې نشته امریکا سره راغله افغانستان دا مدینه ته وړول راغلی د مقصد باندې راغلی د پاکستان کې دا دا کوارټ لیک نه دا کوارټ او دا لکی مروت او دا طرفونه ټول دا د دومره ګیس او پټرولو نه ډک دي چې رپورت ما کته چې کچرته دا باندې کاروش دی ما دین یادو باندې نو پاکستان خو پاکستان چې د افغانستان د تیلو مسله به حل شي خو لیکن څوک یو کی دوی سرشتنه چې په خپل بیکارو کی بلې ورکې نه دوی خو ورکې دوی خو هر څه خرڅي خپل ته مسله بل عالمي او جدا دا چې دوی د آی ایم ایف او د ورلد بانک غلامان دي په قرضونه دي نو پاغه معاهدو کې دایي چې تیل به غوري مونږ نه لري تیل بچا نه لري هغه نه لري او چې دا خپل روباسي نو دا وی تیل بیا نه خرسيږي او بل دلتا دا کپنیانو سره د افسرانو جوړ توړ دی نو دی دی یو یو په ګزان لدونه کمیشن یې خېدي کاغه خپل روزي بیا به د دې کمیشن ختم شي دون ظلم د ملک او قوم سره کی خپل نه روباسي ولی اغه اجازه نشته وتا دا خو آزاد نه دي غلامان نه او دویم د دې خېټه ته بیا سچ دې د پاره دا شي نه بنتي دا حالات دي دا زموږ د ملک لیډرانو دا دا حالات دي تبای سو کړل ملک او قوم او دی مونږ پسې لګیا شي دا مذهبي خلک او مولیان دا چې دینو د ملک دشمنان دي ملک دشمن ته کو دیم ول خو ته دشمنه د قوم دشمن خو ته چې د قوم او د ملک حالات څه دي او ستا عیاشیانو ته وګوره او ستا حال وګوره خیانتونو ته وګوره نو دا خبره شیندي کړي چې وګوره دا شي نه دي غور فکر وکړي لقوم یاقلون د عقل نه کارواله خدا دا صلاحیتونه استعمال کراواله او کسب رزق وکړي دا ذریعہ دي د دینه بهرحال دا خو یو خبره وه چې دلته اوله مسله بیان شو سه کسب حلال یا کسب رزق د تدویری منزل نه مسائل نه یو ولی ضرورت ته د کور ضرورت ته د ملک ضرورت ته نو کسب رزق په دقه ذرایو سره حاصله دا سو ذریعہ ته اشاره وکړه خو بیا د عدل تمنس کې خبره بدل شو نو دا بوس چا سر لګو ومن الناس من يتخذ من دون الله ارباب اندادا يحبونهم كحب الله او الذين امنوا اشد حبا لله اخرت د شرک دی کنه او دا وی دا څه شروع دی تدویری منزل ناوی وی خبره سلدا دا چې کلا د معاش زرای سړې لټۍ نو درست ذریعہ بلټي وصول رزق با په صحیح طریقه کوي خو کله کله دا سوشي چې د دې معاش د دې ذریعو نه حصول رزق په دوران کې کله کله رکاوټ پیدا کیږي او انسان کله ټوکر خوري سکی ټوکر خوري او خطا کی دا خامخا ته لین دین کاروبار پیسې ګټي نو کله کله سړی ټوکر خوري کنه څنګه ټوکر بیلاتو کی تاوانو کی دام ده او کله کله د حلال وځه حرام باندې شروع کی دا ټول ټوکرې دي او دا ټول غلطیاں دي چې کیږي نو سیندی سه وای دا آیتونه دی لراوړل چې کله د سره دا لازم ده رکاوټ پیدا کیږي سړی تیندک خوري نو داغه قوی غائب ذات نه بیا امداد غوستل غواړي نو د دې د پار راوړل چې امداد بچانه غواړي الله نه ولی مؤمنان سدي وای مؤمنان والذین آمنوا اشد حبا لله الله نه به امدادي او مشرک سکاری غیر الله نه امدادي نو دیو په دې رکاوټونو کې په دې ټوکرو کې الله چې قوي غائب ذات ته داغه نه امداد غواړي خو یې کله کله شیطان سړی ته زړه کې وسوسه واچي نو د الله نه د امداد په ځای باندې د غیر الله په چوکټ ته ورسي او داغه نه هاجرت روي کوي نو الله دې لپاره دا راوړ چې تاسو د مشرق غونته د شیطان په وسوسه په دغه رکاوټونو کې د غیر الله په چوکټ مزه ځکه چې ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبون كحب الله ها د دې په ځای والذین آمنوا اشد حبا لله د الله دربار نه امداد غواړي په دې دوران او بیا په دې تبصره کړې ده د دنیا او د آخرت حالات ویلي چې د دې بنتیجه سي دې ځای پورې دا خو یو مسله بیان شو دا تدویر منزل یعنی کسب رزق یا کمانه اوس په دې پنځمه رکوع کې، یا ایها الناس کلوا من ما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان دویمه مسئله صرف رزق خرج کول او لګول څنګه بلګي او خرج کوي با نو څنګه بلګي څنګه چې الله خولي خبره ختمه او تفصیل دلته بیا په بل انداز او د غټه ذریعہ د تعالی خولې او د ته وی چې ټوکر لګي اې کې الله نه امداد غواړه پر دې حق مالا وغیرہ کله تاوان راته الله نه امداد غواړه نو دلته وی سر بسنګه کې لګې بسنګه نو د لګولو د پاره دا دا چې الله څنګه خولی هو الله څنګه خولی دي نو دلته د الله د محرماتو او محللاتو بیان شروع کو حلال او حرام بیان شو نو دا څه شو شرف رزق د پاره چې ګوره دا حلال دا حرام نو د حلال او حرامو پہچان کوا چې لګې ګوره چې حلال حرام او بل چې سړی لګی پیسې لګی نو څه پیلی خوراک پیلی لباس بیلی نو چې کله ته صرف کې لګول کې نو په دې لګولو دوران کې ته حلال شي نه راوړه کور ته حرام مروړه دا صرف سر پیرزه نو دا حلال او حرام او فرسته تخی یا ایو الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا دا د حلال طیب تذکرہ شو یو د دې ځای نه دا به چلیږي تر دغه 172 پورې اوس حرام کوم دي و انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر و ما حل به لغیر الله دا حرام شو امکه حلال دا حرام حلال استعمالوي حرام رضان بچ کوي کله چې صرف کې اوس خرچه کې پیسې وړي کور ته خوراک راوړي لباس راوړي سکاک راوړي نو سکوا په حلال او حرام نظر کوا حلال راوړه نو کولو مما فی الارض حلالا طیبا دارنګ یا الذین امنو کلوا من الطیبات ما رزقناکم حلال به راوړی صرف چې کې خرچه چې کې پیسې لګې خوراک سکاک لباس کور ته راوړی حلال به راوړی خو یو ټکی وسره بل لګو طیبات حلال خو حلال شي کنه طیبات څه شي طیبات بعض اوقات شی حلال دی خو طیب نه ده څه مطلب طیب دا چې هغه صحت ته فائدہ نه ور کوي سیندی سے می مثال ویلې اوی لکه داسی وشي کنه لکه روټه ده حلاله ده که حرامه ده غنم روټه حلاله ده خو کله دا روټه ډیره باسی شي باسی پیژنې دونا زړشي چې خراب شي کای کله دا روټه دونا غشي دا داسې پشمو کی نه بیا ډاکټران سوي ها باسی روټه وخوري نو خېټه خراب شي نقصان کوي دارنګ مثلا سالن ده سخاشو روټه ده وغیرہ نوس دا حلال دی که حرام روټه حلاله ده سالن حلال شو خو لیکن د باسی کېدو د وجه نه شو حلال خدای خود طیب نه ده صحت ته نقصان ورک نو دا اصول شو حلال راوړای خورای او طیب خورای او راوړای ازنه چې صرف زمونږ صرف صدا د دې جبه خوند ګورو نو زمونږ دا کار مسلمانان دی الکه وی مو حرام نخرو الکه حرام خو نخره خدام ګوره چې طیبم خوري کنه طیب ډېر معنی دی خدا د معنا د کومه کنه دلته خداغه خبرې صحت د پاره ها خدای مفید دی کنه دی نو زمون خوراکونه دی چې مونږ صرف تر دقه جبه او دیزه پورې خنلو لاندې او د شیخون هم دغه ځای بوري نو تاسو هغه خوراکونه وګورئ چې هغه نن د انسان د صحت د پاره خني دي او خلک په اخته نه نه اخته شریعت وی حلال او طیب دا وجه ده چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت سره وګوري او د صحابه نو دا وی خوراک انتهایی ساده ساده خوراک کجوره خوري پیس کی وبس کی غوخه خوري نور شینا نه شینا استعمال ځکه دقه شینا د انسان دا وجود جز جوړیږي او فائدہ ورک د دین ورپسې اخوا نو نن دا سونه ګن بلا دا دام د مغرب د کلچر حصہ ده سره لري کولډ ډرینګز ها دا کولډ ډرینګز دا مشرقي روایت دي کدا مغربي روایت دي دا مغربي دي هلته نه لارال خا دا حلال خو به به شک خو طیب دي صحت له फायदा ور کوي نه دا نن سبا ګوره وجودونه دونو پړسېدل ځکه خورا او بیا خرم سره برګر فیزه دا شورما دا شینا دا د مغرب کلچر دی نن تاسو ګوره تاسو نه خبر زموږ د خار ماشومان وګوره خلک هغه ماشوم لک کجوره ورکوه کجوره او په نه ازمولی شونی خوري علی ماشوم اې په ځای ټاپی خوري برګر خوري په شوقي خوري فاست فود نو فاست فود دا د مغرب نه راغی هغه چې کلچر دی او بیا چې خوراک کین ورپسې ها کول ډرینګز کا او بیا ورپسې تاسو وي سټرینګ اے ته وې جوړې دوی د دوی دا خلک دی دوی چې سړی ورړې ټوخي دوی تاسو کی اسی دا غینه سړی ګټو کی کنه ما چرته سکل نه دی خو چې ته را کچې مرګري سکت ما ته نه ته وای ګټ دا مره سړی له داسې خوګي او شلې چې دلته دا کار کوي چې لاندې بس کار کوي خیالم نه دی خبرو ته او بیا داسې مغرب کلچر زور دی چې مخکې با چرته ګرمه کې د استعمالېدل اوس ګرمي یخني ختمه وړې جمع هیڅ پروګرام هیڅ خوراک هیڅ پارټي هیڅ دعوت په وړي جمع کې بدینه خالی نه او ورپسې بیا بل راغې منل واټر نم دا غي کلچر دی کنه دا ټول عمر زموږ د خلکو د د غرونو د خلکو د دې چشمو چشمو د دې وبنځ کلی کویانو زموږ د مشرانو کې څه چالو څه نقصانو ان ټیک د دا منو چې د خاریو وبو کې مسلې دي دغه چلته پیپ هم تللی دی او ناله وینم ده نو پیپ سورې شي نو بګې د ناله د وینې وبم ورچی دا مسلی نو بس هغه د پاره بیا ټیک د تنظیم پکار دی خو لیکن من الواټر نورور اورورو دا قوم اخر نوري وبنس کی تاسو خلک اسکه برا دا خار خلک او بیا چې دا تعلیم یافته جاهلی ناغه سیوا د من الواټر نه بولی بولو خلنوړي نسکی الله په قدرتي وب باندې کړی اسکی ټیک د بیمار دی مریض دی وبو کې شګه ده مسلې خو پکی کنه ادا پاره نو ټیک ده خو لیکن یا شتنا لکه موږ سفر کې خپل چرته روان یو بنی سبق ولا کور شو من الواټر بیا خو رااله خو لیکن دا چې دینه بغیر سکما نو د ابو لبابا صاحب لیکلی دجال کون وای دا حدیث کې چې راځي چې دجال خوراک سکاک بداغه پلاس کی شي هغه د خط توجیه کړی دا او دا شی ده کنه چرورو منل واټر فاست فود کول ډرینګز دا به عام شي د دین علاوه به دنیا کې بل هیڅ شی نه ملاوي تاسو نن لاړ شئ عربو ته عربو کې د دې شی نه علاوه بل شی نه ملاوي چې ته بس کې او تا ته بچرتا په کولر کې یا چرته جام کې لکه زموږ دا شی نشتا دغه منل واټر دی عرب خټول داسیش مغرب هم ټول داسې دی او زموږ د خاری اسلام آباد کراچي ته ورشه دالو وی رو رو رو رو خلک پدې نو بس دا تمام د چا په لاس کې دي ملټي نېشنل کمپنیانې دي ملټي نېشنل کمپنیانې د يهودو دي دا بټول د دجال په لاس کې راشي کله چې غواړي برګر په بند بیا به تړپاویږي خوراک به نه ملاوي منل واټر په بند بس بند بي دا مطلب شو کنه دا یو توجیه شو کنه ضروري چې دا دی خو یو توجیه ده نو دا وګوره خوراک د پاره شرط سره شریعت ویل دی حلال او طیب طیب بنور معنی می دا یوازې نه ده خدا خو زه د سیندی سره خبره کوم دا تشریح می درته وکړه چې حلال به او طیب به صرف بکې نو څنګه صرف بکې لګول بکې پیسې به لګې کورتبا حلال راوړې خو صرف حلال نه طیب به راوړې چې صحت تم فائدہ ورکی نقصان ورنه خپل طرف ته داغه نقصانات جسمانی سری دغه مسلې دي چې دغه کول ډرینګس او د برګر او د فاست فود او د شینو خلکو کې شوګر بلډ پريشر امراض پیدا کړل خلکو پړسېدل ته په دې خوراکونو غنده خوراکونو باندې بل طرف ته دا وکړه چې دغه فاست فود وغیرہ خوراک د دغه سره سره د انسان او د دې ماشومانو کم چې فطری تبدیلی ده هغه فطری تبدیلی بدل کړي پنه شو زما په خبر فطری تبدیلی بدل کړي دا فارمه چرګ حرام نه ده حلال دی خو لیکن دغه فارمی چرګان دا فاست فود وغیرہ چې خوري نو د وخت نه مخکې بلوغت وخت نه مخکې بلوغت دا ټول د پسې شاته سازشونه دي وخت نه مخکې بلوغت راغی دا مسلې پیدا شوه دا ټولې مسلې دي قران چې کوم ټکي ویلي اسی نه ویلي حلالا طیبا نو بهرحال دا سونه بیان چې ده دا د حلالو ده دا کم چې کوي د دغه زینه د آیت نمبر 168 نه یا یو الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا صرف کینو حلال راوړه کور دو طیب راوړه دغه رنگ بیا یا ایو الذین آمنو کلوا من الطیبات خراشه نو خلکو ته خدا مسلې کو چې حلال او طیب خره خلق ولې نه مني وی مثل الذين كفروا كمثل الذين يقوا بما لا يسمع الا دعاء وندا کله چې دوی ته مسله د صرف بیانېږي خرچو کې او هغه په حلال او طیب کې وکي نو تو توای وی دوی په دې غوګ نه غري لکه ساروی ته چې خبره کیږي او پوي بنا دا د حلال او حرام خبره یاد هي سره ولګید کنه ونه لګید الکه ته وګورې دا سینه ولګید ته بل ځای ګرځې ولګید به ابراهیم پاتې شو ها اوس انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر دا بیان دا سده حرام ده کنه محرمات ممنوعات انو حرام ما استعمالوي حرام باندې پیسې مور کوي حرام مخره صرف مکوي دا حرام حرام یو خلی او سو میتتا دم لحم خنزیر موحل به لغیر الله داش د بیان خدلتا سیندی سے وی دا حرام دا سلغ غونتی او سو بیان کړ او دا حلال بیان اړو نه حلال تفصیلی منو خول صرف وی حلال طیب خره دینوی چې حلال دا دا دا دا حرام وي مخره خدا حرام صرف یو سلور شي نه وخره ولی او ای وجه دادا ک الله رب العزت حلال شمیرل شروع کی نو بیاوی دومره لس قرانونه ملکم دی نور غټ فرسته نه حلال حلال سونه غټ فرس بې بیا خدا نه وی چې ولس قران نور شي نو د حلال او فرس با پوره نشي نو هغه د پر شریعت اصول خولی دی بس وی حلال او طیب خره او د حرام او ذکر هم حرام هم ډیر دی هم لوی فرسته خدلته سلور والی ذکر کړل وی دا اصل کې پاغه جاهلیت والو باندې رد د پاره خاص کار ذکر کړ ځکه چې مشرکینو په دې حرامو کې بیجا مداخلت کړي وو هغه حرام ته حرام نه مردار خوړه وینه استعمالول لحم خنزیر بازو خوړه د غیر الله په نوم نظر نیاز منخت منله نو دا د اوی هغه بیجا مداخلت باندې رد پاره دا حرام بیان کا ورنه دا حرام هم فرض سره ډیر وګد دی نو د دې بیان وک دلته اوس بیا خبره ده کتمان را ان الذين يكتمون ما انزل الله دې راوړو دې د پاره راوړو چې د حل حرمت مسائل دا د پټولو نه دی ورنه د سزا به مستحق شه نو بیا دی باندې دا باسو او زما خیال نو بس ته قولوا قولي هذا خیو خبر وره خبر وره دا طلبه بعض اوقات درس کې ماته ذمہ داران وای الکان